دوی دوهمه پوښتنه کوي وایي که یسوع بسری ته وایي چې که قدر الهي وکړي نو دغه پلانکی کار به ونه کړي په دغه خبره د اسلام له مقدس دین څخه وځي او که یا نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله دا خطرې لفظ دی نو د خدای قدرت خو عامه دی د خدای قدرت خو شامله دی د خدای جل جلاله د قدرت خو هیڅ ممکن وتلی نه دی د دې معنا خدا دې چې عوض نعوذ بالله چې خدای دا کار کوي له نه شي کولای نو الله چې کار کوي څنګه نه کیږي نو دا څه خبره خطرې ده په دې د اسلام سړی وځي دا که هر چا دا لفظ ویلی باید تجدید د ایمان وکړي نکاح درته نه وي چې والسلام